بعضې خلک چې کله مونځ ادا کوي او منفرد وي یعنی امام پسې نه وي ولاړ او مونځ ادا کوي نو د مونځ دوران کې چوپه خوله ولاړي د قیام دوران کې چوپه خوله ولاړي قرائت نه وي یعنی الحمدلله هغه نه وي او که تپوس ته وکړي چې تاسو خو الحمدلله ونه ویله نو جواب دی چې ما زړه کې ویله نو قرائت چې سړی امام پسې نه ولاړ ځان له ولاړی نو بیا دا په ویل دا ضروری او فرض دی او که فرض ادا نشي نو مونږ نه کیږي او فرض قرائت چې کله په جبه سره ونشي نو که په زړه کې څوک دا وایي چې ما په زړه کې ویل نو په زړه کې قرائت اونه شو چې قرائت اونه شو په زړه کې ویلو سره قرات اونه شو قراءت فرض ادا نشو نو مونځ اونه شو نو